دې آیات کې رد د شرک پر علم او رد د شرک په تصرف کې د دې ځکه د امر ساعن مراد سره یو قول لم پسرین داره چې مراد درینه پناه کېدل له عالم تی مراد دی په شپېلۍ سره به دا ټول عالم دا پناه کړلی شي دویم قول مبصرین دا چې مراد تینا دوباره دوباره پیدا کېدل د مخلوقاتو دي باس بعد الموت تی مراد دی دوباره پیدا کېدل او دا لمح البصر د سترګې رپ دا کنایه ده د ډیر لږ وخت نه په دومره لږ وخت کې به الله تعالی دا ټول عالم پناه کی او دغه سي الله تعالی به دوباره دا خلق پیدا کوي دا دوه شپېلې دي په دوانو شپېلو په میند کې په حدیث کې راغلي دي څلوېښت کاله فاصله ده شپېلې به وکړلی شي بس عالم به ختم شي څلوېښت کاله بعد بیا شپېلې وکړلی شي نو دوباره به چیرې باس بعد الموت پوه شي ولله غیب السماوات والارض یو خاص الله تعالی لپاره علم دی د پټو چیزونو د اسمانونو د زمکه علم و غیب السماوات والارض اصل سره او ما امر ساعت یو نره معامله قیامت نه ده معامله دراتلو قیامت الا کلام حلو سره مگر پشان درب دسترګې باندې او هو اقرب یا زیات نږدې ردینه پراتللو کې ان الله على كل شيء قدير یقین الله تعالی پر سی باندې قدرت لرونکی نه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا دې دین ورسو ذکر کی پنځم باب او دا تر د درې اتیا آیات پورې چلی پدې کې سلور دلایل عقلی بیانېږي په مسله توحید باندې واتیایم کې نه اتیا او و اویا کې نه اویا کې اتیا کې یو اتیا کې او بیا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته په دوه اتیا کې او زجر ده په درې اتیا مبارک کې د هغې نه وروسته بیا شپږم باب شروع کیږي والله اخرجکم الله تعالی راویستلی تاسو من بطون امهاتکم د خېټو د میندو ستاسو نه لا تعلمون شیئا نه پویدلې تاسو په هیڅ چیز باندې ماشومان وای الله تعالی پیدا کړی وجعل لكم السما او پیدا کړی دی الله تعالی تاسو د پاره وګونه ور ابصار او سترګې ولا پیدا درونه لعلکم تشکرون دی لپاره چې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي سوچ او فکر وکړه چې ته پیدا شوی څنګه دا غینه بعد دې ته سوچ او فکر کړي وګونو ته یو ګوره سترګو ته دغه سي زلونو ته دې کې سوچ او فکر وکړه چې الله تعالی دا په کم ترتیب باندې دا پیدا کړی علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو سما دوم دلیل عقلی په مسله توحید باندې او ذکر د مارغانو او دغه حفاظت په هوا کې علم یرو ایدیونه ګوري الی الطیر مارغانو ته مسخرات تابع کړل شوی د حکم د الله تعالی فی جو سمای په فضا د اسمان کې ما یمسکهن الا الله نه دې ټینګ کړي دیو در الله تعالی سوا ده نه دې ټینګ کړي دیو در سوا ده الله تعالی نه بل چا دا الله نه علاوه دا بل چا نه دې ټینګ کړي سورة الملک راغلی دی صافات و یقبزنا دا وزر کلاوهی او رابنده او دا ټینګ کړي الله تعالی دی ما یمسکهن الا الرحمن ال دکې مسله د برکات وره نو رحمانیت دا سری یعنی المبارک فی کل شین هو الله ان فی ذلک یقینا پر کې آیات ډیر دلیل لري لقوم یؤمنون دا قوم نه پر چې ایمان لري والله جعل لكم من بیوتکم سکنا دا هم دلیل عقلی دی په تذکیر د نعمت د کورونو باندې خیمې دي دغسې جامې دي نور سامانونه وغیره دي دا نعمتونه د الله تعالی دي والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی دی ستاسو لپاره من بیوتکم د کوټو ستاسو نه سکنن زین د آرام وجعل لكم من جلود الانعام او پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره د سرمنو د سارونه بیوتن کوټی تستخفونها چې سپک مومه هغې لره سپک اوچته وایي هغې لره یوم ځوانکم په ورځ د په ورځ د سفر ستاسو باندې و یوم اقامتکم او په ورځ د درې کېدلو ستاسو باندې نو دا کوم خیمه چې جوړې شوې دي د سارو د سرمنو نه نن سبا قسمه قسم سیزون نه جوړې شوې دي الله تبارک تعالی ته باندې دا مهرباني کړې ده خیمه چې کله په سفر باندې زی بس دن سر راواخله سپکه خیمه ده یو ځای کې ولګوه دیره شپه کې یو ځای کې دوه ورځې لس ورځې شل ورځې تېرې که بیا یې وباسه نو کوټه خو تر ځان سره نه شي وړلی که نه خو خیمه وړلی شي الله تعالی وایي دا مې باندې لوی نعمت کړی تستخفونها چې سپک مو مای تاسو هغې لره سپکو چې ته وایي تاسو هغې لره یوم ظعنکم په ورځ د سفر ستاسو یوم اقامتکم په ورځ د اقامت د دېره کېدلو ستاسو باندې ومن اصوافها او د وړو د اساسا د کور سامان او متان الہین په دې تر وخت پورې والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی ساز لپاره والله جعل لكم الله تعالی جوړ کړی ساز لپاره ګرځولې ساز لپاره مما خلقا دا هغه څه چې الله تعالی پیدا کړی دي دا بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې او په دې کې نعمت د سورو بیان شوی غارونه او دغه سي کمیسونه زغره دا الله تعالی تاسو د پاره پیدا کړی دي مما خلق دا څنګه پیدا کړی دي الله تعالی ظلال انصوري وجعل لكم او جوړ کړی دي پیدا کړی دي الله تعالی تاسو د پاره منل جباري د غرونه اکنانن غارونه سمستی وجعل لكم پیدا کړی دي الله تعالی تاسو د پاره سرابیلا کمیسونه تقیکم الحره ساتی بچکی تاسو سره د ګرمۍ نه دې دې کې یخنی پکې نه ذکر شوی یخنی پکې نه ذکر شوی دا ولی وجه دا غیر پرده ده چې په دغه وخت کې مخاطب د قران کریم مکی والو او په هغه وخت کې یخنی نه و نو دیو جن دا ذکر شوی اوس په کې دغه مراد ده الله تعالی ستاسو د پاره کمیسونه پیدا کړی دي کپڑے جامې د تن پیدا کړی دي نو تقیکم الحر ساتی تاسو د ګرمۍ نه او د یخنۍ نه دوانه د پاره دي کنه داسې دا مانند چې په ګرمۍ کې انسان کپڑے استعمالوي نو د ګرمۍ نه په بچ دی او په جمی کې بیا سی ګرځي په جمع کې زیات ضرورت دی چې د یخنۍ نه په انسان بچ شي و سرابیله او دغسې کمیسونه تقیکم باسکم چې بچ کوي تاسو سره د جنګ نه باسکم د جنګ ستاسو نه زغرې تی مراد دي بس تاسو له الله تعالی دا سامانونه پیدا کړي دي چې د هغې نه دغه پیدا جوړې کړئ داسې ټوپۍ دې جوړې کړئ چې د هغې نه په جنګ کې بیا په امن باندې زغرې ته جوړې کړئ داسې جیکټې جوړې کړئ چې بیا تاسو هغه باندې بچ کیږئ کذالک یتم نعمته علیکم دا سی پوره کوي الله تعالی نعمت او خپل نعمت علیکم و تاسو باندې لعلکم تسلیمون دیر پاره چې ومنه حکم د الله تعالی لعلکم تسلیمون دیر پاره چې تابع شي قانون د الله تعالی اسلام مسلمان چاته وي چې د الله تعالی د حکم تابع وي یعنی د منعم علیه لپاره دی چې دا د منعم پوره تابعدار شي چا چې په انعامت کړی د غیر پوره تابعداري په کار ده انقیاد په کار دی فإن تولوا نو کدی مخ وړو په انما علیک البلاغ تسلی د نبی اسلام ته کدا خلق نه منی نو دی په عبارت کې تقدیر دی فإن تولوا کرے خلق مخ وړو فلا وبال علیک نشتره پتا پلا ملام علیک پتا باندې هیڅ قسم ملامتی او وبال نشتره ځکه تا خو خپل کارو کنه فإنما علیک البلاغ ذکر باندې ګناه نشته رې پتا باندې صرف رسول دی المبین ښکارا صفا صفا بیان وکا د چا لحاظ مکه د حق په بیان کې پوره پوره بیان وکا وستا د ذمہواری دی ادا کړل یعرفون نعمت الله دی پیجن نعمت الله تعالی ثم ينکرونها بیا انکار کوي داغه نه واکثرهم الکافرون زیات پدیو کې کبر کون کړي د الله تعالی نعمتونه پیجنې دا پیجنې چې دا نعمتونه را باندې الله تعالی کړی دي او دا غي نسبت بیا کوي غیر الله ته ثم ينکرونها بیا ته انکار کوي دویم معنی دا مفسرین ذکر کړی دا دا پیژنې چې د الله تعالی نعمت دی خو لیکن هغه استعمالی په خلاف د الله تعالی کې په خلو باندې اقرار کوي یعرفون نعمت الله باللسان یقرون یعرفون یقرون اقرار کوي په جو باندې واکثرهم الکافرون او بیا چې عمل ته وګورین د الله تعالی د نعمت نه انکار کوي الله تعالی ته بیا نسبت نه کوي باید نعمت استعمال شي د الله تعالی د رضا لپاره نو دوه مطلبونه مې ته ویرله یو دا چې دا دا پیژنې چې دا نعمت رواني الله تعالی کړی دی خو لیکن انکار تی کوي مخکې مې ته ویلې د بیزاوی په حواله باندې چې نسبت کوي غیر الله ته اصنام ته غیر الله ته نسبت کوي خپل الهو ته بیا نسبت کوي یا دوی معنی دار چې په جواب باندې اقرار کوي خو لیکنه انکار تی کوي په عمل کې هغه نعمت په خلاف د منعم باندې استعمالوي چا چې په انعام کړی دی هغې په خلاف باندې استعمالوي یعرفون نعمت الله دی پی یعنی نعمت الله تعالی سم ينکرون بیا انکار کړي دغه نه واکثرهم الکافرون زیات درین کبر کون کړي زیات پکې کافران دي کبر دي کوي که دا غواړی چې د الله تعالی د عذاب نه بچ شو نو د الله تعالی کتاب راواخلی نه هاتیا کې دا بیانی بیا خلاصه د مزامینو ده د ما قبل مزامینو خلاصه ده هغه په یو یو آیات کې کوم خبره مونږ په کې غوایو یوم نبس من کل امه تخفیف شروع کی په کوم ورځ باندې چې راپورته وکومږ من کل امه د هر یو امت نه شهیدن بیان کوونکې شهیدن گواہی کوونکې ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا به اجازه نشي کېدلی کافرانو ته د عذر کولو د بانی کولو ولا هم یستعت ولا هم یستعتبون او نه به دیونه توبه قبلېدلی شي لا یؤذن لهم یعنی کله چې د قیامت ورځ شي او گواه کون کې راشي د الله تعالی پیغمبران به گواهیو کی د انسان د خپل اندامونه به گواهیو کی ملائک د الله تعالی به گواهی کوي مخکې مدري تفصیل بیان کړی بار بار ویل شو نو لا یؤذنو دیو ته به اجازت ونه اجازت به ته نشي کېدلی چې ته خپل عذر بیان کا ولا هم یستعتبون د دې ډېرې معنی علما ذکر کړي دي دو معنی په کې اساني دي یو معنی ولا هم یستعتبون او د دیو نه به طلب د توبې نشي کېدلی ځکه قیامت د توبې ځای نه دی چې ته اوس توبه وباسه د توبې ځای هغه دنیا ولا هم یستعتبون او نه ور دیو نه طلب د توبې کېدلی شي دوی معنی ولا هم یستعتبون او د دیونه بعد طلب در رضا کولو د الله تعالی نشي کېدلی چې اوس الله تعالی راضي کوي ځکه الله تعالی چې راضي کېده نو هغه په دنیا کې راضي کېده و ازار الذين ظلموا العذاب تخفیف اخروی کله چې ویني ظالمان العذاب عذاب لره ویني دې په عبارت کې تقدیر دی اذا د شرطیه دی جزای هدف دی اصل لسی دی کله چې ویني ظالمان عذاب لره په يعذبون نو هغې ته عذاب ورکړلی شي نو کله چې ورته عذاب ورکېدلی شي نو فلا یخفف عنهم سپک به نه کړلی شي د هغې نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به ورته څه مهلت ورکېدلی شي دا به نه شي کېدلی سپکېدل د هغې تاسو ته ما په سورة البقره کې تفصیل بیان کړی چې د سپکېدو څه طریقه ده د سپکېدو معنی دا چې داسې به نه چې نن عذاب شته دی سبا نشته دی د سپکېدلو طریقه دا ده په یو ټیم کې شته په بل ټیم کې نشته داسې به نه بلکې دوامدار عذاب دی نه به ته څه مهلت ورکېدلی شي صبر ورته نشي کېدلی و اظهار الذین اشرکو کله چې ویني مشرکان هغه خلک چې هغې شرک کړی شرکا هم خپل معبودان ویني نو قالو دی وای ربنا ای رب زمونږ هاولای شرکاون الذین دا زمونږ شریکان معبودان هغه کنا ندعو من دونک چې مونږ بر دیونه مدد غوښته سیواستانه کله چې د قیامت په ورځ باندې مشرکان به خپل معبودان ویني څوک چې الله تعالی سره شریکان کړي نو دا مشرکان به وای الله تعالی زمونږ دا معبودانو چې ستانه علاوه مونږ د دینه حاجتونه غوښتلی فالقوا الیهم السلام نو پیش بکی وړاندې بکی هغه ته السلام القوله جواب انکم لکاذبون چې یقینا تاسو دروغجن وای دې آیت کې هم تخویف تخویف اخروی الله تعالی ذکر کوي په ذکر د براءت د الها او باطلو د عابدینو نه انکم لکاذبون دې سمانه ده دا انکم لکاذبون فالقوا الیهم القول دا جواب دی د هغه معبودانو د عابدینو ته کله چې قیامت ورځ شي عابدان معبودین براجم شي د الله تعالی مخې ته نو دا چا چې چا خبره منلی د الله تعالی نه علاوه د الله تعالی په مخالفت کې نو دغه عابدان به وای چې الله تعالی دا زموږ معبودانو مونږ ته حاجتونه غوښتلیو نو دا معبودین به ته وای لکه عیسی علی السلام ملائک دي دغه سي نور پیران دي اولیاء دي نو هغه به ته وای انکم لکاذبون تاسو دروغجن وای تاسو ته مونږ دانو ویلی په دنیا کې زمونږ بندگی وکي تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړی چې دا د الله تعالی سره شریکان دي انکم لکاذبون تاسو دروغجن یې والقوا الى الله یوم جن السلام وضل عنهم ما كانوا يبترون او پیش بکړیو الله تعالی ته یوم جن په دغه ورځ باندې السلام الاستسلام لحکمه بعد الاستكبار په دنیا ډیره بهترینه معنا کړی د علامه بزاوی رحمت الله علیه دغه یاد کړئ پیدا ول ډیره زیاته درک والقوا الى الله دا القو کی ضمیر راجع دی الذین ظلمو ته دغه ظالمان مشرکان پیش بکی الله تعالی ته یوم الدین په دغه ورځ د قیامت باندې سبا پیش کی السلامه الاستسلام لحکمه بعد الاستكبار في الدنيا الاستسلام لحکمه بعد الاستكبار في الدنيا بعد الاستكبار في الدنيا په دنیا کې د الله تعالی د نظام نه ځانوچت ګڼلیو چې د الله تعالی سره دیو شریک کړیو نو اوس تخویف دی عام مشرکانو ته الذين كفروا اکسان چې کوبره کړی او صد دوان سبیل الله یو خلق منه کې د دین د الله تعالی نزيد نه هم عذابا فوق العذاب زیاتی وکومږه غیر عذاب پاسره نور عذاب نه یو عذاب دی نو بل عذاب یو عذاب دی نو بیا بل عذاب دی په یو عذاب د پاسه بل عذاب دی اور دی نو یو عام اور دی بیا په تابوتونو کې بند کړل شي پی عمدی مبدره پستنو کې به بند کړل شي نو یو عذاب دی د اور نو بل عذاب دی د ګرم اوبو یو عذاب دی د اور نو بل عذاب دی د زقوم مختلف قسم عذابونه دي دا د کومو کافرانو د بيدینو د پاره چې زوال مزیل دی په خپلم گمراه دی نور خلق هم د الله تعالی د دین نه منع کوي بيدینه طرف ته دعوت ور کوي الذين كفروا صدوا عن سبيل الله دغه طاغوتیان چې دا لګیا دي ټوله ورځ او خولې وازې کړې دي په ریډیوګانو باندې وګورئ د هر ملک نه لګیا دي په هر ځای کې لګیا دي په هر چینل باندې لګیا دي په خپل هم ګمراه دي او بېدینه دي او نور خلکو ته هم د ګمراهۍ او د بېدینۍ دعوت ورکوي الذين كفروا صدوا عن سبيل الله یا کسان چې کفر کړی او منع کوي خلک د دین د الله تعالی نه زدناهم عذابا زیاتی به کوم هغه در عذاب فوق العذاب د عذاب د پاسه بما کان یفسدون په سبب د دې چې دی فساد کو پزمکه کې فساد کو نو فساد سره مخکې مونږه سورۃ البقره کې ردی پوره تفصیل بیان کړو الا انهم هم المفسدون دا الله تعالی ابن کثیر دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیر عجیب تفصیل بیان کړو هغه ځکه مونږه دا ویلو فساد دا دی چې ویني توی شي بی ګناه د الله تعالی نظام نه وي چې کله خلل لاشي په شریعت د الله تعالی کې یعنی د الله تعالی په ځمکه باندې د الله تعالی نظام نه نو دغه فساد دی بیا او امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی وای اهل النفاق هم المفسدون منافقان او بيدین خلک چې فسادیان غدي مجاهدین مسلمانان هغه فسادیان نه دي هغه خدای الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړي و یو نبس بكل امه شهیدن په دې آیات کې په اوله حصہ کې تخویف اخروی دی انبیاء علیه صلوات والسلام او حق پرس علما کرام دا به شهادت پیش کړي چې د الله تبارک تعالی دین دی خلکو ته بیان شوی او د خلکو نه منل په دویمه حصہ کې بیا ترغیب دی قران کریم ته او څلور صفاتونه د قران کریم بیانېږي که د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کول غواړئ نو دا کتاب دی که ځان کامیابول غواړئ نو دا کتاب دی و یوم نبعث فی کل امه او په هغه ورځ باندې چې راپورته وکومږه په هر یو امت کې شهیدن گواہی کوونکې علیهم په دیو باندې من انفسهم د دیو د جنس نه من انفسهم د دیو د جنس نه به دا وشي هغه څوک دی انبیاء علیه السلام دی او حق پرس علما کرام دی هغه به گواهان یو کی چې الله تعالی د خلکو ته دین رسیدلی دیو ته دعوت رسیدلی وجه نبی کا شهیدن علی هؤلاء او رب ول مونږ تا در گواہی کون کې پر موجوده خلکو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بم گواہی وکي چې الله تعالی د خلکو منلې او دا خبره یا نه منلې دا گواهی د هغه چا په اړه کې ده چې د نبی اسلام په زندګۍ کې موجودو مخکې هم تفصیل لري بیان کړی او چې نبی رسول اسلام په زندګۍ کې موجود نه نو گواهی وو کې په تبلیغ باندې چې الله تعالی دی ته الله تعالی دین رسیدل ونزلنا علیک الكتاب ونزل کړل موږ په تاوانی کتاب تبیان لكل شیء تشریح او وضاحت دی د هر ضروری مسلې لپاره لكل شیء د توي اضافت عرفي یا د هر شی د هر مسله په قران کې نه د ذکر خو ضروری مسلې چې کوم دي د اصول او ایمانیات چې کوم دي نو هغه د الله تعالی دین پر قران کریم کې بیان شوی دي د دغه ولې بیانېږي په دې ځای کې مخکې خو د قیامت بیان روان دی اوس پکې سمدست د قرآن کریم مسله راغلله نو تاسو ته ما په ځي منځي مت کې ربط ووایه که ځان د عذاب نه بچ کول غواړي نو ستا الهه باطله دې نشي بچ کولی د الله تعالی د عذاب نه بچاو د پر د کتاب راواخلی نو په دې باندې بچ شئ ونزلنا نازل کړی موږ علیک وتوان الکتاب قرآن کریم تبیانا لکل شین وضاحت دی تفصیل دی لپاره د هر ضروری مسلې د عقیده مسلې پرې کې بیان شوی هدن هدایت دی او رحمت رحمت دی او بشرا او زیر دی للمسلمین د مسلمانانو لپاره بشرا مې رته ویلو هغه زیر چې د انسان زړه په دې باندې خوشاله شي او دا خوشحالي آثار راخکار شي علامات راخکار شي په مخ باندې ته وي بشرا په ذالک فلیفرحو هو خیر مما یمعون په قران باندې خوشاله شي مسلمانانو څوک چې درس تناسي او د الله تعالی کتاب اوري په دې باندې خوشاله شي په دې باندې خوشحالي وکړي علماء کرام لیکلي دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زوی چې کله هغه سبق ته کینو حماد نو سورۃ الفاتحه چې ته کله استاد ختم کړله سورۃ الفاتحه ډېره خوشحالي یې وکړله او په خوشحالۍ کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل استاد د خپل زوی د خپل بچی استاد ته 1500 درهم یې تور کړل او دا خبره یې توکړه چې که دی وخت کې را سره نور وې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مالدار او تجارت یې کو خو که دی وخت کې را سره نور وې نو دا ډیر کم دي تعلم در صرف سورۃ الفاتحه یو ته ویرل او بیا پلار دومره خوشاله دی پلار چې د خپل زوی د سورۃ الفاتحه په ختم کې چې صرف د سورۃ الفاتحه اختتام کړی دی نو 1500 درهم هغه خپل استاد ته ورکړل دا د الله تبارک تعالی د دین سره چې چا مینه هغه په دې خبر باندې پویږي او د الله تعالی د دین سره چې چا مینه نه هغه په دې باندې پروا نه چې دا درس کیږي او کدا سکی کیږي دي کنه ځان لري لګیږي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قرآن کریم کې په دې آیات کې چې څومره خیرونه راجمع شوي دي نو دا په بل یا د کوم شرونه منع شوی ده نو دا په قرآن کریم کې بل آیات نشته دی ته وای اجمع آیتین فی القرآن للخیر و الشر د خیر او د شر د پاره راجمع کون کې آیات د قرآن کریم کې ردی پشان دی کې بل نشته اجمع آیتین فی القرآن للخیر و الشر د دیو جنا علما کرام لیکلی دي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله اغه خطیبانو ته په خپل دور خلافت کې دا ویلو چې دا په خطبو کې وای دا آیات چې دا په خطبو کې وای دا الله تعالی چې کوم احکام دي احکام شرعیه دوه قسم دي مامورات دي منهیات دي دغه دوه بیان شوی دي او بیا چیرې دا مامورات بیا په دوه قسم دي حقوق الله دي حقوق العباد دي دغه دوه بیان شوی دي دغه سي حقوق الله بیا په دوه قسمه دي عقاید دي او عبادت دي هغه په دې کې بیان شوی دي د بندګانو حقونه دي نو هغه منهیات دي هغه په دوه قسمه دي یو منهیات دي په حقوق الله کې دویم منهیات دي په حقوق الله کې یو په حقوق العباد کې بل په حقوق العباد کې یو په حقوق الله کې دوه ذکر شوی دي پکې بیا کم منهیات چیرې دوه قسمه دي یو هغه دی چې د هغې قباحت صرف په عقل سره معلوم دی دویم هغه دی چې په عقل او په نقل دواړو سره معلوم دی دا ټول پکې الله تعالی بیان کړي دي احکام شرعیه دوه قسمه دي مامورات منهیات مامورات په دوه قسمه دي حقوق الله حقوق العباد منهیات په دوه قسمه دي حقوق الله حقوق العباد کی حقوق الله بیا دوه قسمه دي عقاید دي عبادات دي دا ټول پکې بیان شوی ټول بیا منهیات چې دي په حقوق الله او په حقوق العباد کې دوه قسمه یو چې قباحت صرف په عقل سره معلوم دی په شرع سره معلوم دی دویم په شرع او په عقل دواړو سره معلوم دی دا ټول پکې بیان شوی ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته بالعدل په انصاف سره بالعدل په دې کې اشاره د حق د الله تعالی ته عقاید او عبادات توحید د الله تعالی ټول احکام د الله تعالی دا الله تعالی بیان کړی دی په عدل سره بغیر د افراط او تفرید نه نو بل عدل کې هغه ته اشاره وشول ول احسان احسان کی اشاره ده حق د الله تعالی ته خو لیکن هغه په هغه طریقې دی مقادیر دی اوقات دی هغه ته سنت ویل کی ول احسان احسان یعنی تاسو کوم اعمال کوئ د غیر پر طریقې مقادیر اوقات او داغي ټول کیفیت چي نو هغه خیسته طریقې سره د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې و ایتای ذل قربا او الله تعالی حکم کړی تاسو ته په ورکولو په ورکولو د حقونو خپلوانو خپلو ته دا شول حقوق العباد وینها عن الفحشاء والمنکر او منع کوي الله تعالی عن الفحشاء د بحیاي نه والمنکر او د بدو کارونه والبغي او د ظلم کولونه الله تعالی هم د دې نه منع کوي فحشا هغه دا چې د هغې قباحت په شریعت او په عقل دواړو سره معلوم شوی دی د دې نه الله تعالی منع کوي او منکر او بغي هغه ده چې د هغې قباحت چې دی دا په شریعت سره معلوم شوی دی المنکر الفحشا زنا ده دروغ دی دا په دې کې داخل دی او منکر هغه کارونه چې شریعت هغه بد ګڼي په دې کې ظلم کول په بندګانو باندې دا سه ټول لوی ګناهونه چری په ول منکر کې داخل دي ول بغي او ظلم کول بغي نه مراد چره بغي بغیر الحق چې په خلکو باندې ظلمونه کول دغه تی مراد دي منکر ټول ګناهونه کې ویره او منکر ظلم کول یعزکم نصیحت درکې الله تعالی تاسو ته لعلکم تذکرون دې لپاره چې نصیحت قبول کړئ یعزکم بار بار مرتویلی په وعظ کې معنا ده منع ده الله تعالی ته د احکام بیانې چې د بيدینې نه منع شي او د الله تبارک تعالی خبره ومني الله تعالی تر دې پر ادا کوي واوفوا بعهد الله اذا اذا عاهدتم مخکې آیات کې د الله تعالی عهد بیان شو نو دې آیات کې ترغیب ذکر کړي چې پاغي باندې عمل وکړي وفاداری وکړي او نقض مکوي دغه عهد مخکې عهد وس دې کې ترغیب ذکر کړي وفاداری او منه ده د هغې د متولنه و او په بعهد الله پرواله او کې په لوزون د الله تعالی باندې په لوز د الله تعالی باندې اذا عاهدتم کله چې لوز کې تاسو ولا تنقذل ایمانه او مما تو خپل قسمونه بعد توکید ها ورستره مضبوطوالینه ورستره مضبوطوالینه قسمونه مما توي وقد جعلتم وقد جعلتم الله علیکم کفیلا او ګرځول تاسو الله تعالی در علیکم بخفل ځانون باندې کفیل انځموار د دې څه مطلب دی قد جعلتم الله علیکم کفیلا په دې کې اشاره ده ته چې دا قسم کولو او د عهد کولو په وخت کې د الله تعالی نوم ذکر کړل شي ډیر خلک داسې وي دا به کومه او الله تعالی دنه لوز اغیسته نه په لوز کې عموما د الله نوم یادېږي نو تاسو الله تعالی ګرځولې په دغه باندې ذمہوار په دغه کارونو باندې او په دغه لوزونو باندې دا چې دا الله تعالی طرف نه دی او موږ به د هغې تابعداري کوو بعهد الله دا لوز عام دی دا الله سره لوز شوی دی دا الله تعالی پیغمبر سره لوز شوی دی قرآن او حدیث تی مراد دی دغه لوز پوره کوي دغه سي بعهد الله د بندگانو په خپل میند کې کما عهود دی عقود دی نو دا د ټولو د شامل دی تاسو مضبوط لوز د الله تعالی سره په دغه باندې کړی د الله تعالی نمونه یاد کړلی په دای کې وقد جعلتم الله علیکم کفیلا او یقینا ګرځول دی الله تعالی تاسو په دغه باندې ذمہ وار ان الله یعلم ما تفعلون الله تعالی پویږي په سمانی تاسو کوي تاسو چې کوي الله تعالی په غی باندې پویږي ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاسه دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي یو مثال ويبين وليبينن لكم يوم القيامة او خامخ بیان بکی الله تعالی تاسو سره قیامت پر ورځ باندې ما کنتم فيه تختلفون چې بکسه کې تاسو اختلاف کوئ الله تعالی ورته دغه بیان کی په دې آیت کې الله تعالی منع کړی ده خپل عهدونه مه ماتوئ که په خپل منځ کې هم کړي او د الله او د الله تعالی پیغمبر سره هم کړي د الله او د الله د پیغمبر سره کم لوزونه دي په قران کې ذکر شوی دي کنه او په ویل عقول الله تعالی بار بار دغه سویلی دغه سي الله تعالی لو زغیسته او الستو بربکم دغه ټول لوزونه دي او د هغه لوزونو د پاره بیا الله تعالی پیغمبران راولېږل کتابونه راولېږل نو دغه خپل لوزونه مه ماتوئ الله تعالی دا غیر پر یو مثال ذکر کړی دی یو زنانه ده او هغه دماغ خراب دی لیوانی ده ټوله ورځ او شپه لګیا ده یو شی ودی ودل کوي ودل وړی چې دی ودی یو څه شی چې جوړی ګلکاری وکي او بیا داسې وکي چې هغه پیزان په خستړی کې ټوله ورځ تیر شي شپه تیر شي بیا لګیا شي دا جالې ټوپۍ جوړې دار شروع شوې دی یو ځای نه دې ته چې راځور کې دا په یو ځای باندې اخیر سر ته واپس ورسی دا سره پرتواخ جوړې زنانه نو هغه دا هم دغه دغه دی په دغه طریقه باندې جوړیږي چې کله ته یو تر لري کې غټول شي چې بیا اوس پړدل شي او اوریدونکو په دې باندې کنه پویګن په دې باندې پویګی کنه کور ته چې تاسو کله بورې د وړو راوړل شي د دې سر ته چې کوم وړو کې مزه لګیدلې هغه چې یو طرف کولاو کړل شي او رازور ته کې نو هغه ټول شي کولاو شي او هغه طریقه چې چاته نه یاد دا ټوله بورې بچرې د غزیب او ته ټول وشو کوي خو لیکن دا دغه کیږي نه نو یو کس دی چې هغه یو شی یو شی چې هغه ودی ودل کوي ودل کوي ودل کوي یو شی جوړی جوړی جوړی کله چې اخر سر ته ورسي نو دغه زنانه لیوانه ده بی عقل ده بی شعور ده ځان ته ځان ته نقصان رسون کیده بس هغه خپل ودلې شوی تیزونه ټول واپس وسپړي سبا له بیا دغه کارو کی بل له بیا دغه کارو کی الله تعالی وی دغه سی بی شعور کیږي ما ځان ته نقصان مور کوي ځان بی عقل کوي ما نقصان ځان ته مور کوي دغه زنانه په شند کې مکیږي نو ټول مشرکان کافران بدعتیان هغه ته کو هغه ته وکتل شي نو هغه ټول هم دغه کارونه کوي تاسو دغه کارونه مکوئ الله اوس خپل ماتوي مده الله تعالی سره خپل لوز ماتوي ولا تکونو مکیږي کلتی پشان د هغه زنانه باندې نقضت غزلها چې هغه سپړی او کولاوهی غزلها خپل سپړدل شوی چې خپل ودل شوی چې دونه سپنسی وته وي من بعد قوتین ورستر مضبوطوارینه انکاسا ټوټه ټوټه تتخذون ایمانکم ګرځوي تاسو خپل قسمونه دخلا بیکاره بینکم په خپل منځ کې اوس دا کار ولی دا ډیر خلک دا کار کوي دا غیر پر الله تعالی یو وجه ذکر کړی ده دا کار ډیر خلک دا لوزونه ولی ماتي ان تکونه امتون د دې وجه نه چې شته دی وړله هي اربع مالدار ده ډیره پیدو والا ده من امت نه بل ډلینه د دې وجه نه تاسو دا کار کوي سمانه در دی معنی دا شوله چې تاسو مشرکانو ته وګورئ کافرانو ته وګورئ دغسې بدعتیانو ته وګورئ نو د هغې سره ډیر مال دی د هغې سره ډیرې آمدنۍ دي نو د دنیا د حرس او د لالچ د وجې نه د الله تعالی سره هم د توحید عهد کړی دی هغه پرېږدئ ان تکونه امتون اربع من امتنا دې دې کې دا معنی شوه چې اے موحدینو اے مسلمانانو تاسو بيدینو ته مشرکانو ته کافرانو ته بدعتیانو ته مرتدینو ته وګورئ چې الله تعالی خو دوی له ډیر مال ورکړی دی ډیر اسباب یې ورکړي دي نو د هغې په وجه باندې تاسو د الله تعالی سره هغه عهد پرېږدئ توحید پرې دی سنت طریقه پرېږ دی او د کافرانو مشابهت اختیار کړي د هغوی په شان دي کار وکړي داسې مه کوئ ان تکونه د دې وجې نه لان تکونه د دې وجې نه چې شته د یوه ډله هیه اربه چې هغه ډېره مالداره ده پیدو ورده من امتین د بلې ډلې نه نو هیه اربه دغه مشرکان او بېدینه خلک دي من امتین ته مجاهد او ته موحد او غریب نور دې وجې نه دغه تابعداري کې چې هغه مالداره دی انما یبلوکم الله به وصلی الله تعالی دې لپاره وجوي چې بعضې خلک الله تعالی مالدار پیدا کړي دي بعضې غریبان دي الله تعالی دا کار ولې کړی دی ازمیښت باندې الله تعالی کوي یقینا الله تعالی ازمیښت کوي به تاسو باندې بهي په دغه مالدارۍ سره دا اربع من امتین یعنی په دا چاله زیاتې پیدې ورکړي او چاله نه یې ورکړي دا د الله تعالی امتحان دی ولوبینن لکم یوم القیامت یو خامخا بیان بکی الله تعالی تاسو سره قیامت پر ورځ باندې ما کنتم پی تختلفون پای کی تاسو اختلاف کوو پس کی مختلاف کوو الله تبارک تعالی برته هغه واضح کی ولو شاء الله کو وختل الله تعالی لجعلکم امه واحده نو ګرځولی به الله تعالی تاسو یو ډله توحید د الله تعالی باندې په دې آیت کې الله تعالی اوس دا ذکر کوي چې اے پیغمبره ته د الله تعالی دین بیانوه دا د چا گمراه کول او چا ته هدایت کول دا ستا په اختیار کې نه دي دا د الله تعالی په اختیار کې دي ولو شاء الله کو وختل الله تعالی لجعلکم خامخا ګرځولې به تاسو امه واحده یړله ولکه یذل ما یشاء لیکن الله تعالی گمراه کوي بلار کې چاله چوغاړي و یهدی ما یشاء او هدایت کې چاله چوغاړي یهدی رواني په سملار باندې چاله چوغاړي ولا تسالون او خامخا تپوس به کېدل چې تاسو نه عما کنتم تعملون دغه عملونه چې تاسو کول دنیا کې خو الله تبارک تعالی اختیار ورکړی دی خلکو ته په من شاء فل یؤمن او من شاء فل یکفر او الله تعالی په تقدیر کې دا لیکلی دی چې دا گمراه دی دا بيدینه دی او دا چې ایماندار دی خو تاسو ته ما یو ټکی ویلو که دغه یو ټکی زده کړئ پیدا ورته ډېره زیاته درکړي د ډېرو خلکو د اعتراضونو نه دا یو جواب دی چې الله چې ګمراه کول دغه سي هدایت الله تعالی کوي نو بیا زموږ اعمال ته څه ضرورت دی چې الله تعالی په تقدیر کې لیکل چې پلانې ګمراه دی نو خو الله په تقدیر کې له مقرر کړی ده نو یو ټکی تاسو ته ما د سیویل کله چې الله تعالی تقدیر لیکه نو ردینه مخکې الله تعالی عالم چې دا زه پیدا کوم دا ګمراه کیږي نو الله تعالی په تقدیر کې د گمراهی ولیکله او دویمه خبردار چې تقدیر کې الله تعالی چې څه لیکلي دي د الله تعالی پیغمبر وای صحابه کرامو دغه ته پوسو کنه نو دسی یو تویل نه ویستم په کل میسر لما خلق له الله چې دا بندگان د سره لپاره پیدا کړی دي نو چاته دین آسان شي چاته بی دین آسان شي چاته گمراهی آسان شي او چاته هدایت آسان شي بس الله تعالی دغه سیو کی نو په دنیا کې دغه اختیار خو شته دی خو لیکن قیامت کې به الله تعالی رانشي ولا تتخذوا ايمانکم او مگر دا خپل قسمونه بینک دخلن بیکاره بینکم بخپل کورنۍ کې بخپل مینس کې پتذل پتذل قدم بعد ثبوتها نو او بخوایږي خپې تاسو ورستر مضبوطوالي د کلکوالي نه وتذوقوا السوء او بس کوي تاسو عذاب لره بما صددتم عن سبيل الله په دی وجه چې تاسو منع کول خلق د دین د الله تعالی نه ولکم عذاب عظیم او سز لپاره د عذاب لوی سز لپاره لوی عذاب دی په دې آیات کې الله تعالی بیا منع کوي چې خپل قسمونه او خپل لوزونه مه ماتوي نو مخکې هم ذکر شول او دا بیا ذکر شوی دی نو علماو دوه کې فرق ذکر کړی دی په دې آیات کې هغه بیانېږي مخکې د عام خلکو خبره وه په دې کې الله تعالی بیان کړی دی چې لوز او قسم د عالم د پاره د مقتدا د پاره د پیر د پاره د امام د پاره د مشر د پاره مخکې عام حکم او دا الله تعالی ذکر کړی دی د خواص حکم دوه کې ته دوه کې تکرار نشته او دې دې کې لفظ ذکر شوی دی بما صدتم عن سبیل الله چې تاسو د الله تعالی د دین نه په خلق بنه کړی دي نو مخکې مسله دا غا جدا وه دلته کې زوال مزل دی داسې کار مه کوئ چې تاسو د الله تعالی لفظونه مات کړئ د الله تعالی پیغمبر طریقې پرېږدئ نو ستاسو چې کم ماموران دي شاګردان دي موریدان دي او ستاسو کم کشران دي نو په دغه بې دینۍ کې به ستاسو بیا غم تابعداري وکړي داسې کار مه کوئ که نه چې بیا به داسې کار کیږي نو مخکې ځان له حکم او دې کې ځان له حکم دی ان شاء الله په خبر باندې پوه شوی ولا تتخذوا ايمانکم مگر دا خپل قسمونه او لوزونه په خپل من کې بیکاره چې و خوېږي خپې ستاسو بعد ثبوت ها ورستو د کلکوالی نه تاسو په خپلم گمراه شئ او تاسو نه چې ورستو کم خلق دین داغي خپې مخ خوېږي او تذوق سوء او وبسه کوي تاسو عذاب لره ولی بما صددتم عن سبیل الله په دی وجه چې تاسو خلق منع کړی دي د دین د الله تعالی نه ځکه ته مقتدای امام عالم پیری او مشری او د الله نستا نور کشران دي مریدان دي شاګردان دي ولکم عذاب نظیم ساز پر عذاب دی لوی ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا او ما خلی پیاتونو د الله تعالی باندې په لوزونو د الله تعالی باندې دنیا لګه ثمن قلیل ټوله دنیا قل متاع الدنیا قلیل مخکې بار بار وضاحت ذکر شوی دی سورة البقره یو څلوېښتم آیات دغسې سورې توبه اته دېرشم آیات سورې نساء واو یا نمبر آیات کې دا بیان شوي انما عند الله و خیر هغه چې د الله تعالی سره دی غوړه دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ د دې سمانه شول دی آیت حاصل د آیت دا دی چې د الله تعالی دین پرېګ دی توحید پرېګ دی د الله تعالی کتاب پرېګ دی سنت طریقې د نبی اسلام پرېګ دی د سره پاره د پاره د اقتدار د حاصلولو د لپاره د دنیا د حاصلولو الله تعالی یې داسې مکوه د الله سره چې څه دي هغه ډېر زیات غوره دي د الله سره هغه ډېر غوره دي ان کنتم تعلمون که تاسو علم لرئ انما عند الله هو خیر په دې کې ترغیب ال قیامت دی ترغیب ال اخرت دی که غریب نو غریب خی خو لیکنه د الله تعالی دین مپرېږده ما عندکم ينفدو هغه چې د الله هغه چې تاسو سره دی ختميږي پناه بشي و ما عند الله باق او هغه چې د الله تعالی سره دی هغه باقی دی دا آیات علت دی ما قول لپاره انما لا تشترو بعهد الله بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير څه چې د الله تعالی سره دی هغه غوړه دی ځکه د مخلوق سره چې سړي د ختميږي او د الله تعالی سره چې سړي هغه نه ختميږي نو مخکې د پر علت شو د آیات په دې طریقه باندې آیات لګي ما ي... ما عندكم هغه څه چې تاسو سره دي یان په دوه خلاصېږي ختمېږي و ما عند الله هغه څه چې د الله تعالی سره دي باقي نه همیشه باقي دي ولنجزین الذین صبروا او خامخا بدله ورکو موږ کسان ته چې ټینګ دي د الله تعالی په دین باندې اجرهم ثوابونه داغي خامخا بدله ورک الله تعالی بدله ورکم ځا کسان ته صبرو چې ټینګ دي د الله تعالی په دین باندې د خپل قران نه خرڅي خپل ایمان نه خرڅي خپل اعمال نه خرڅي خپل ضمیر او خپل عقیده نه خرڅي د اقتدار د پاره د دنیا د پاره نو الله تعالی وي زبو ته بدل ورکم به احسن ما کان یعملون په عوض د خیسته کارون کې جریو کړی دي به احسن ما کان یعملون په عوض او په بدل د خیسته عملون کې جریو کړی دي نو جزاء د خیسته اعمال بدله خیسته او د بدو اعمالو بدله چې هغه بدی من عمل صالحا چا چې عمل کنیک ترغیب دی چا چې عمل کنیک برابر د سنت طریقې من ذکرین کناری نه او انس او کزنه نه او هو مؤمن او حال دار چې دا مؤمنی پل نحینو حیاتا طیبه نخامخه جون باور کوم دیو ته حیاتا طیبه جون خیسته جون مزیدار و تور کړلش بشارت دی هغه چاته چې د الله تعالی په عهد باندې وفاداری وکي د قرآن تابعداری وکي ایمان یې راوړی دی عمل یې صالح یې کړی دی حیات طیبه غوره ژوند به ته الله تعالی ورکي مزیدار د خوشحالۍ ژوند په دنیا او په آخرت کې یو قول مفسرین داره چې حیات طیبه نه مراد ژوند د دنیا تی مراد دی په دنیا کې به د الله تعالی بهترین ژوند درکې نعمتونه خوشحالۍ ورته الله تعالی درکې حلال رزق به ته الله تعالی درکې قناعت به ته الله تعالی درکې او توفیق د طاعات ورته درکې حسنه دا ټولې معنی دي خوشحالی په دنیا او په آخرت کې نعمتونه توفیق د طاعاتو الله تعالی ول دا درکې دویم قول نمبر سرین داره چې حیات طیبتن نو مراد چې جنت تی مراد ده ځکه بغیر د جنت نه خیسته ژوند نشته لري الله تبارک تعالی مونږ ته د دنیا او د آخرت حیات طیبه راکړي د په دنیا کې د الله تعالی د تابعداري توفیق په دنیا کې خوشحالي او دغه نعمتونه او په قیامت کې جنت دا میلاو شي نو نور د الله تعالی نه بیا څوک څه غواړي خلک وایي لون لون د الله نه څه غواړي خو دغه دوه سترګې ته غواړي مؤمنان مسلمانان دي دا غواړي خدا په څه باندې میلاویږي د الله په عهد باندې وفاداری کول د الله تعالی په عهد باندې وفاداری څه ده ایمان کلک عقیده او نیک عمل ولنجزینهم ولنجزینهم اجرهم او خامخا بدل ورکو مونږ دیو تر ثوابون د دیو به احسن ما کان یعملون په عوض د خیسته کارون کې جدي کول د خیسته کار کړی دی الله تعالی به ته خیسته بدل ورکي پیدا قرات القرآن فاستعذ بالله نو کله چې تولل تلول قرآن کریم ترغیب دی قرآن کریم ته او آداب ذکر کیږي د قرآن کریم سره اذا قرات القرآن کله چې ته وغواړې لوستل د قرآن کریم معنا هم داسې وکړله داسې معنا به نه کوئ چې کله ته ولولې قرآن کریم نو په آخر کې چې کله قرآن بندې نو بیا به داسې وي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دغسې آیات په سورة النساء کې بیان شوی اذا قمتم الى الصلاه نو هغه ځکه مرتمانه کړی و کله چې اراده وکړي د ودریدلو مانځه ته تاسو بیا د سې نو بیا چیرې او د سوکه نو دې دې کې معنی دا شوله اذا اردت قرات القران کله چې اوغړې تلوسل قران کریم نو فاستعذ بالله پنایو غړ په الله تعالی سره من شیطان الرجیم نه شیطان رټل شوی نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایا شیطان برنه او تختی الله تعالی ور سره امداد وکي انه ليس له سلطان یقینا نشتره نشتره د شیطان لپاره وس د گمراه کولو سلطانون وس د گمراه کولو قدرت علی الذین پاکستان باندې امنو چې ایمان راوړل او علی ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري اعتماد په الله تعالی باندې کوي نو شیطان هغه څوک نشي گمراه کولی چې پوره باور او اعتماد په الله تعالی لري عقیده او ایمان بالکل قوی دی مضبوط دی شیطان وس نشته چې هغه گمراه کوي بيدینه کی او یو بل معنا هم علماو ذکر کړې وه مخکې مې درته ویلي سلطان راځي په معنا دلیل سره هم انما سلطان یقینا وست گمراه کول د شیطان علی الذین پاکستان باندې رسیږي یتولونه چې دوستانه کوي د شیطان سره چې د شیطان سره د دوستانه وکړن په دې باندې ځان پوهه کې چې تباش ولې والذین هم به مشرکون او هغه کسان هم شیطان چې گمراه کول شي به چې هغه د الله تعالی سره مشرکون شرک کون کړي د به ضمیر الله تعالی ته راځي دي یعنی د الله تعالی سره شرک کوي یا دویم قول د علماو داره چې د به ضمیر راځي شیطان ته نو معنا دا شوله به یعنی به اغوائه مشرکون چې د شیطان په وسوسو سره په گمراهی سره شیطان انسان ته وسوسه چي او د هغه وسوسو پوج باندې ډیر خلک چې هغه مشرکان شي هغه بيدین شي نو دغه خلک شیطان گمراه کول شي چې شیطان سره دوستانه کوي مشرکانی